الف لام میم داوه د صورت څلور خبرې دي توحید او دا به وکړه ذکر کې رسالت مسله به دا به تکرت ذکر کې قتال فی سبیل الله او دا نه کرت څلورم انفاق فی سبیل الله او دا درې کرت دا صورت هم څلور حصے ده اوله حصہ تر 63 آیات پورې فاما الذين في قلوبهم زيغ یعنی دلته درې ما خبره د باب ذکر کوي چې هغه جواب د شبهه ده شبهه دا وی داوا وفد د نجران والو په مناظره کې دا سی ویل دارن یقول هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد نه د څوک زیګولی نه د چانه زیګولې شوی نو بچې نشته نو عیسی علیه السلام څنګه بچې شو دا آیاتونه سدي رو روایت سو محکم او روح الله کا عیسی علیہ السلام ته ویلې شوی کلمت کلمت هوی ویلې شوی ابن الله ویلې شوی دا څه شی دی رورا نور پسې نور والا و اخر متشابهات متشابهات چاته ستویل شي ما لم یکن لاحد الی علمه سبیل د د علم تبد چالار نه چې څوک د د علم حاصل کی زکه دا الله په خپل علم کې پټ پاتې کړ دې دوی متشابهات دیتا ملې شي چې د غنو مانو احتمال پکې وي او دا حق کلام دی او سورته زمر کې موایي چې متشابهن معنی یو د یو بل په شان ده په فصاحت او په بلاغت کې او د یو بل تصدیق کوي لکه صفوت التفاسیر نو د محکم او د متشابه چې کومه معنی موږ دلته مراد کړ د التغه معنی مراده نه ده اوس په شعر راکړه نو هو الذی انزل علیک الكتاب سایاتنا محکم سایاتنا متشابه نو خلقم ساحل زیغ والا نو سخلق اهل رسوخ والا پویا شوی رو را کنه پویا شوی نو زیغ والا خلق کم یو دی تاسو خلو خو زوی رو را چې د متشابه معنی د سینه کوي بلکې اول راځه چاته وکی محکمات او تا او دغه موافق بیا معنی کوي نه اهل زیغ والا خلق څه کوي ورا محکمات ته نه واپس کوي بلکې متشابه د قشان معنی کوي او اهل رسوخ والا خلق څه چل کوي ورا اوله خبره رجا دغه وکي متشابهات رجا وکي محکمات ته چې څنګه د محکمات معنی دا دغه موافق د د معنی وکي او وروره کرجا هم نه کوي نو څه چل کوي وای په دې باندې څوک پويږي الله دې دوه مطلب شو په خبره پوه شي کنه لکه چې اهل رسوخ والا یا پیغه هم نه کويږي خو چې دا ټول د چا طرف نه دی الله د طرف نه یا په حقيقي معنی د دې باندې نه پويږي مګر څوک پويږي الله او بل په کم خلک پويږي اهل رسوخ والا په پويږي زکه چې هغه متشابه معنی الا کوي چې کله واپس کی چاته محکمات ہوتا چې محکم ته واپس کړنوس په حقيقي معنی باندې ځان پويږي اوس پوه شوي کنه منا علم مر سره خو عمل مر سره دې تراسخ ویلې شي علم شته عمل نشته دا د څه شي راسخ دې مړه دا خو بد عمل دی بیا دا علماء وګورئ کنه دا اسلافو چای په خپل علم باندې سونه عمل امام ابو داود رحمه الله ویوزل په دریا باندې پوری وځي امام ابو داوود ډیر زیات پریشان چې خدای دا ما څه چلو کو دا سړی حق را باندې پاتې شو پرنجه وکړو الحمدلله ام یل او يرحمک الله ورته ونرسه هغه ځای نه بیا په 3 روپۍ کیشته بوکن کړه واپس راغې اسړې د دریا په غاړه کې دی وا سړیا چې تا پرنجې کړو يرحمک الله الله دې پتا رحم وکي بیا واپس دې ته ویل شي په خپل علم عمل چې دې سړی حق را باندې پاتې دي شي نن موږ علماي کرام نن موږ الله والا نن موږ علم والا نن موږ قران والا یو سړی پرنجای مو کې سر زره دې الحمدلله وای موږ الله دې زړه وچاوا څوک دی چې يرحمک الله وای څوک دی چې يرحمک الله وای هغه سړی چې پرنجې کوي هغه هغه د مخله بختور شي هغه الحمدلله نه وای دته ویل شي رسوخ فی العلم په خپل علم عمل کول امام ابو امام احمد بن حنبل رحمه الله الله دون احتیاط غزل نهایت وګی دی کوروادان ته وای سشته نو هغه د شګرځي را ګرځي به هر حال سوخ هغه څه شیخ کور کې نشته امام احمد بن حنبل بهر ته وته چې کله راغی هغه څه شی تیار کړي ورته مخ کې کړ الله خپل بچي خپل انګور د امام احمد بن حنبل بچي به هم داسې داسې ډاکو د زمانه نه و اخوند امام احمد بن حنبل بچي ده حکم سے کم سرکاری نوکر ده ناغه ادا خزانه فرما الله امام احمد بن حنبل لاړو واپس راغی خپل کور ودانې نه تپوس کوي وای په خوراک د څه چلو کو بیا خوراک پتا نه خورنه ما است دریاب ته گزار کا وای هاي خدای دې پویا کا یو څه وې اسویلې وکو وی ولې په دې دریاب میان درا باندې بند کړه دې ته ویلې شي دې ته ویلې شي رسوخ فی العلم په خپل علم عمل دا نه ګوري چې څه شی راغې دا نه ګوري چې څه می وخوړ راسخ فی العلم دې تملې شي چې په خو الفاظ باندې تعبیر کوي دای سلورمه علامه ده رسوخ فی العلم والا نه دی انوری شاعر یو سړی بادشاہ جی زه تراغه بادشاہ دلا یو زبردست اس واغه ورکا چا سه ورکا اخو شاهی اسو نیاز بنا سو د خدای بنی آدم چرته پته نه لګي د لیوانو کارې کړه لکه موږ له چوس موټر ملاو شي او لګه غونته کې د مر خبره مرته ورکه خو په داسې انداز ورکه چې بادشاہ جی دا واس صفت مرته بیان کنه هغه ورل ډېر انعام ورکا اویلوان وری تاکي رسوخ پروت د علم خدا غوین زی بچی ماشاء الله هغه کې څه ډېر کمالات پراته وو نو یو ورځ د هارون رشید د کورودان وی چې ګوره ته د دې سره ډېر محبت کې د زما بچی سره نه کې ایل پدې کې رسوخ پروت دی ستاده شه دی خدا دې خوشې ول دی ضرورې غزه تاسو ته تا ته دې مسواک راوغست مساوی کمانا بلا مانا جوړي کماله کوي کنه ستا ګناهونه د وینځه بچی ته وې و بچی ا د دې جمع څه شه ده هغه زیدو حسنات کا زما باجانا ستا د نیکو زد ستا د نیکو الله ستا د نیکو زد اې لوس پویا شوې داس کا ستا سپندر د شي شه ده دا پښه ول او دی بل ته وګوره دا څنګه سړی دی ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا نو ګوره واده سره سره لیوانو په شان باندې لګیا او یو سړی واغه چرته مسله اورېدلې و چې په نساو باندې ازاره ات فی المنام جاری حالات ویني نو فعليها غسل ام لا نه هغه ای بر سر عام هغه مقتدیانو دی خدای هم غر کوي او مسله مې اوریدل تاسو ټول تباش وي غرق شوي هغه چې داس صحیح مولای صاحب نه ارم شیخ جان ایسته ایسته د جو چاړه ایستو ربنا لا تزغ قلوبنا نو مونږ کشران ولګیږو نو دا غي پیخي کو بجلیګر مولوی شه والله دی هغه په قبر اربح رحمتونه وری هغه خپل یو امتیاز او خپل یو شان او هغه زویم یو ورځ دغه په شان لګیا او چار د سرمن باندې واسو دا ته څه کې ته دا غي تر سه ده خوشی ولا آیا خپل شانو دا خپل درجه درجه وا خپل دبدبه وا څوک باغې ته کڼ نشه کوله یا مخکې د رسو خپل ذکر وشو نو دلته د غوی علامه ذکر کوي چې غوی بدا دعا کوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا پس داغه نه چتا مونږ ته هم هدایت را کړي او وفقتنا بالایمان بالمحکم والمتشابه تا مونږ ته توفیق را کړي ربا په ایمان لرو په لرو په محکم او متشابه باندې دا بستا سنئ دا به د دې امت نه او دا خلق خشاک د ور ده ایمان والو مونږ به قران یادو خو د چا د پاره وای الله دا ونه چې من اقرا منا ما تسوک شیخ القران شیخ القرا وای هاي هاي دا خلق ده چې اول به جهنم په دیو باندې ګرمول شي اشقیا رضی الله تعالی عنہ چراغله او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه دردمن حدیث ورته بیان کړو او بار بار به هوش کېده داغه حدیثو چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی یو پکې هغه انسان هم دی چې خلک ما ته قاری سی عالم سی وای اول به جهنم په دیو ګرمول شي اول باغ سخی باندې چریاکار سخی دی جهنم به په ګرمول شي هغه مجاهد چې دریا کارای د پاره قتال کوي جهنم به پاغوي باندې ګرمول شي هغه مولای صاحب چې خلک وای ماته مولای صاحب خلک وای ان الذين كفروا ذکر الله فرمایي واولائک هم وقود النار دا کسان خشاک د ور دي کدا بیا له فرعون حال د